هلکه زمونږ د مسلمانانو یو کس دی د کافرو سره قیدی دی او دا مونږ را خلاصو د دې اجر او ثواب څومره دی نو دا درته بیانوي قیدي چې تاسو را خلاصوي نو که بالمال را خلاصوی ام سیده کافرو له پیسې ورکې چې ها دا وارې زمونږ دا قیدی را خلاص کې ام سیده یا مثلا داسې کوئ چې الراس بالراس سر په سر د دې کافرو زمونږ سره قیدیان دي زمونږ د مسلمانانو دوی سره قیدیان دي نو مونږ ولګو دا قیدیان ورکو او هغه قیدیان ترې راخلاص کړو دې ته وایي راخلاصول بالرأس په سر هغه د بني آدم سر پکې ورکې دا جایز دی که دا جایز نه دی احنافو کې د هدایي استاذ او د قدري استاذ دا روایت دی چې حضرت امام صاحب وی فکاک بر رأس دا جایز نه دی ته چې دا کافر تا سره قیدی دی او دا ته ورخلاصې او هغه مسلمان پې را خوشې کې نو لږ وګوره نقصان یې څومره دی او فایده یې څومره ده د مسلمان د راخلاصولو دونه فایده نشته لکه دا کافر قیدي چې ته خوشې کی سبا به درته بیا دا بدبخته بیا په مورچه کې ناست او د باندې به ډزې کوي او جنګ به د سره کوي مشهور روایت داسې دی لیکن ښکلی روایت دا دی لکه صاحبین وی امام محمد او امام یوسف صاحب چې هغه وی نه فکاک بر راسم جایز دی ښه ریاضه که سر ورکوي او سر پې راخلاصوي دا ښکلی روایت دی نو بلکل دا جایز دی نو بابو فکاک الاسیر دا باب دی د راخلاصولو د قیدی زمونږ د مسلمانانو قیدی دی کافرو سره دی او دا راخلاصوی دا راخلاصول څنګه دی ستاسو دا حشه وی فرض کفایتن دا فرض کفایی دی په هر سړی فرض نه دی چې یو سړی دا ذمواري واغشته حکومت واغشته په قوم کې یو مالدار سړی واغشته راخلاص که نو هم ذمواري ده لیکن که یو هم راخلاص نه که نو دا ټول مسلمانان بیا په دې کې دغه دي ښه ګناهګار دي آه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ابو موسی اشعری اوی شاگردانو ته لګیا دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوی پیغمبر علیه السلام اوی رسول الله سی اوی هلکه دا درې خبرې کوي غټې د اخلاقو خبرې دي ټول دین را جمع کړی دی فک العانیه را خلاص که قیدی فک یفکو دا د باب نصرن راځي لکه مد یمدو را خلاصول عانی دلته معنی کوي قیدی فک العانیه را خلاص که قیدی ستاسو د مسلمانانو کافرو سره یو قیدی دی ولو کان امراتن اگر کا خزی او هغوی سره قیدی وي هغه را خلاصه کې نو ځکه راوی معنا کوي یعنی الاسیره د انی څه معنا یعنی قیدی اصل کې عانی ذلیله ته وایي ذلیله دا د باب نصره نه راځي عنا یعنو د باب نصره نه معنا دی ذلیله کیدل تاسو وایې که نه وعنتل وجوه للحی القیوم او ذلیله به دا د بدماشانو دا مخونه په ورځ د قیامت چا ته به ذلیله یي الله ته نو عنا یعنو معنا دی ذلیله ذلیله کیدل نو د عانی معنا راغی ذلیله خو دلته معنی قیدی کوي قیدی غریب هم ذلیلی نو فک العانیه راخلاص کې تاسو قیدی مسلمان قیدی دی د کافرو سره دی امر دی د پاره د وجوب دی دویم و اطعم الجائع اطعم یطعم معنا دی په بل خوړلو اطعام معنا دی په بل خوړل او جائع څه ته وایي وږي ته و اطعم الجائع او خورولو کې په وږي باندې کم سړی غریب دی وږی دی بچی نار دی په هغوی باندې خوراک وکړي و اطعم الجائع او خوراک وکړي تاسو په وږي باندې دوه مسئلې وعود المریض او بیما تپوسو کې د بیمار چې بیمار مسلمان بیماری بلکې چې ستاسو محله کې که غیر مسلمان یو د هغه تپوسو کې بیمارۍ تپوس وکې وعود المریض او تپوسو کې پوښتنه وکې د بیمار د بیمار تپوس له ورشي نو اوس دلته کې دا راغی که نه چې فک العانیه راخلاص کې قیدی نو رسول الله وایي چې راخلاص کې قیدی نو معلومیږي دی که ډېر لوی اجر او ثواب دی حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف عن عامر حدثهم عن ابي جحيفه قال ان عامرا حدثهم عن ابي جحيفه دی عامر حدیث بیان کړی دی لاندې شاګردانو ته او هغه بیانوي د ابو جحیفه نه قال ابو جحیفه وی دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه خاص شاګرد دی د حضرت علی صاحب په زمانه کې خلکو به وی رسول الله حضرت علی ته هغه خبرې کړې دي چې هغه نورو ته نه دي کړې رسول الله حضرت علی چې دی نو رسول الله په بعضې خبرو خاص کړی دی چې هغه نورو ته نه دی کړی نو ابو جحیفه ترې تپوس کوي قال ابو جحیفه وی قلت لعلی ما اووی حضرت علی ته هل عندکم ایا شته د ستاسو سره شیء یو شی من الوحی د وحی نه الا ما فی کتاب الله بغیر دا غې نه چې هغه د الله په کتاب کې دي د الله د کتاب نه بغیر تاسو سره چې دی نو نوره وحې شته رسول الله تا ته خاص حواله کړې ده چې هغه وحې بل چاته نی بیان کړې هل عندکم ایا شته د ستاسو سره شیء څه شی من الوحی د وحی نه مراد د وحی نه دی قرآن الا ما فی کتاب الله بغیر د هغې نه چې هغه د الله په کتاب کې دي د الله د کتاب او د قرآن مجید نه بغیر تاسو سره نوره وحی شته چې هغه رسول الله ما وي تا ته بیان کړي بل چا ته نی کړی نو قال علی ورته جواب کې ووی لا نه او دا خبره کې خلک شک کوي نو ځکه حضرت علی دا خبره لږه کلکوي قسم کوي والذي فلق الحب قسم می دی په هغه الله چې هغه چولې ده دانه والذي قسم می دی په هغه الله فلق الحب چې هغه چولې ده دانه د هغه الله چې هغه د قدرتونو مالک دی زمیدار ماما چې په ځمکه کې دانې واچي یو څو ورځې پس چې تاسو راشئ د غنمو دانه چودي د جوارو دانه چودي د منځ کې یو نری تیغه راوتلي دا دغه نه دی زړی د تورې زړی د کدو زړی دا زمیدار ماما دغه کی په ځمکه کې ښخ کی چې یو څو ورځې پس ورشي دا کجور هډوکی نه دی دا چې دی نو په دغه کې خښ کي ځمکه کې چې دوه درې هفتې پس ورشي هغه چاودېدلي نری تیغې کړي نو قسم می دی په هغه الله چې هغه چولې ده دانه دا یو وبرأ النسمه او هغه پیدا کړی دی بنیادم نسمه سا ته وایي سا نفس او هغه پیدا کړی دی نفس او بنیادم وبرأ النسم او هغه پیدا کړی دی بنی آدم چې ما اعلمه ما ته معلوم نه دی ده د قرآن مجید نه بغیر نور وحی ما ته معلومه نه ده ما اعلمه زنیم علم په دې باندې یو شی را سره شته چې هغه د قرآن مجید پویه ده واقعي چې عبد حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته الله د قرآن مجید بیا اندازې پوهه ورکړې وه لکه څنګه چې عبدالله ابن عباس ته وه الا فهما مګر راکړی دی الله ما ته فهم پوهه کم پوهه هغه یوازې زما سره خاص نه ده یعطیه الله چې الله ورکي دغه پویا رجلا یو سړي ته فی القرآن په قرآن کې دا بیل شی دی چې الله مونږ ته راکړی ده کله نه کله انسان ته په قرآن مجید کې هغه پوی الله ورکړي چې د قرآن نه داسې مسلې روباسي چې زه او تې نشو رستی یو او دویم شی وما فی هذه الصحیفه او هغه چې په دې کاغذ کې دی او هغه چې په دې کاغذ کې دی صحیفه هغې کاغذ ته وایي چې هغې کې لیکل شوي وي او هغه چې په دې صحیفه کې دي حضرت علی صاحب سره دقسې یو کاغذ دا کاغذ به ده راغونډ کړی او دا د تورې دا موټی نه دی دې موټي کې د هغې چې دی د منځ ډاړو دې توري کې به دا دغه ورکړی دا کاغذ نو ما سره بل شی نشته یو د قرآن مجید پویه ده چې الله راکړې ده او دویم په دې کاغذ کې چې کم شی دی دا ماته رسول الله راکړی دی خو تاسو به اوس ووایئ هغه شی داسې دی چې هغه ټولو ته بیان شوی دی یوازې علي ته نه دی بیان شوی ها وما فی هذه الصحیفه او هغه چې کم په دې کاغذ کې دی قلتو ما وته ووې ابو جحیفه وایي چې حضرت په دې کاغذ کې څه شی دی ما فی هذه الصحیفه څه دي په دې کاغذ کې په دې صحیفه کې او په دې کاغذ کې څه شی دی نو قال هغه راته ووی چې په دې کې درې خبرې دي یو دی العقل عقل دلته د عقل معنا کوي دیت ښه العقل مسلې د دیت د خونبها یو سړی دی بل ته په خطا کې مړ شو او دی خون بها ورکوي دیت څنګه به ورکوي د هغې مسلې العقل یو دی دیت د دې مسلې پکې بیانیږي او دویم وفکاک الاسیر او راخلاصول د قیدي دا مسلې دي چې یو مسلمان پاسی او یو مسلمان قیدي د کافرو د لاس نه راخلاص کی او د هغې څومره اجر او ثواب دی دا مسله پکې ده اوس دا د دیت مسلې حدیثو کې تاسو ویلی دي که نه ټولې بیان شوي دي د سره خاص نه دي د فکاک مسلې د راخلاصولو مسلې هغه هم ټول امت ته بیان شوي دي وختي تاسو نه وي فک العانیه دغه راخلاص کې قیدي او دویمه مسله دا ده دریمه چې ولا یقتل مسلم بکافر نه بشي قتلولی یو مسلمان په بدل د کافر کې چې مسلمان ولګېد او کافر یې مړ کافر نو مسلمان نه به چې دی قصاص اغشتی شي که نشي به اغستی مسلمان سړی به د کافر په بدل کې قتلولی شي که نه ما وی مسلمان ولګېده غیر مسلمان قتل که د ده نه به خون به دغه د دیت دغه د قصاص اخیستی شي که نه دا نور امامان وایي چې نه نه به شي اخیستی هر قسم کافر چې مسلمان مړ که مسلمان نه به د کافر په مقابله کې دیت دغه دی دا څه ورته وي قصاص نشي اخیستی قصاص بدل حضرت امام صاحب هغه وایي نه چې هغه ولګې د مسلمان او زمی کافر مړ که زمی د وطن کافر نو قصاص به ترې اخیستی شي رستو را روانه ده دا مسله دا نور امامان وی دا دی حدیث کې رالل چې نه بشي قتلول مسلمان په بدل د کافر کې موږ د دې دا جواب کو مراد دلته د کافر نه حربي کافر دی ښه د وطن کافر نه دی مراد کم کافران چې په لنډي کوتل کې اوسیږي دا ته مراد نه دی حربي هغه کافر چې د کافرو په وطن کې اوسي او هلته دې هغه مړ کو د هغې دغه نشته یا داسې کار دی امیدګله یو کافر دی ستا سره معاهده نشته دی وطن دی او د هغې کافر بغیر د امان نه دی خو راوړی بغیر د ویزې نه او تا مړ که نو د ده دغه نشته دی قصاص پاتې شو زمیان نو د زمیانو دغه شته دی هغه روانه ده دا درې مسلې دي یو د دیت مسلې یو د راخلاصولو د قیدي مسلې او درېمه دا ده چې نه به شي قتلولی مسلمان په بدل د کافر کې ما وی مراد د کافر نه حربي کافر دی بله سرنامه دي بخاری استاذ باب فداء المشرکین دا باب دی د فدیه اغستلو د مشرکانو نه هلکه مشرک او کافر د گرفتار که په جنگ کې دی ونیوه او تی پرېدی او د هغې نه فدیه او بدل اخلي دا جایز دي که نه نو دی به وایي دا جایز دي ښه که فدیه د مال اخلي هم صحیح ده که فدیه د راس او د سر اخلي هم صحیح ده تاسو جنګ وکړه کافر هم راوستل قیدیان پیسې پیالی چې کافرو دونه پیسې راکړی سړي سر در پرې بیدو بلکل صحیح دی یا مثلا دا تاسو رانیولی دي خو دې بدبختو زمونږ مسلمانان نیولی دي تاسو ورته وایې دا به در خوشي کو زمونږ مسلمانان را خوشي کې عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب حدثني انس بن مالك رضي الله حضرت انس رضی الله تعالی عنہ حدیث بیانی او شاگرد ابن شهاب زهری دی ان رجالا من الانصار حضرت عباس صاحب نه دی په غزوه بدر کې دی گرفتار شوی و چې گرفتار شوی نو دی مدینه منوره ته راوستې شو چې راوستی شو مشوره وشوه چې دې قیدیانو سره څه وکړو کم پاخه صحابه چې وو د هغوی دا مشوره وه چې د دوی نه به فدیه والو او په فدیه کې فیدې دا دي چې یو به مال والو په دې مال باندې به جنگي سامان واخلو او بل دا دی چې دا به خوشي کو انشاءالله دوی به مسلمانان شي نو چې فدیات یې اغشتل شروع شو نو دقه ځای کې د عباس صاحب نمبر راغی د رسول الله د تره نو د انصار رالل رسول الله ته سوال کوي چې حضرت دا زمون خورین چې دی عبدالله د عباس صاحب دا مونږ ته خوشې راکه د ده نه فدیه ماله چې دا مونږ هسې خوشې کړو هغه مسله ده ان رجالا یقینا سړیو من الانصار د انصارونه ان رجالا بشک سړیو من الانصار د انصارو د انصارو سه سړیو غالبا دا د خزرج قبیله دي ښه د خزرج د بنی نجار قبیله استاذنو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی اجازه او غوښته د رسول الله نه سړیو د انصارو رالل دوی اجازه او غوښته د پیغمبر علیه السلام نه چې حضرت که ستا اجازه یي موږ به د عباس صاحب نه دغه نالو فدیه به نالو فقالو دې سړو اووې یا رسول الله ای د الله رسوله اذن اذن ته موږ ته اجازه وکړه اذن ته موږ ته اجازه وکړه د څه شي فلنترک چې موږ پرېږدو فلنترک چې موږ پرېږدو لابن اختنا دپاره د خپل خورین عباس چې هغه عباس دی دی عباس ته صاحب ته مونږ پریدو څه ورته پریږدو فداءه فدیه د هغه حضرت مونږ ته اجازه وکړه چې دا زمونږ خورین چې دی حضرت عباس صاحب ده ته مونږ خپله فدیه پریږدو د ده نه فدیه نالو یاده خیال لري تاسو د عجیبه ګورئ د انصارو د ادابو ته ګورئ داسې نه وایي چې اجازه وکړه موږ ته اجازه وکړه موږ ته چې موږ پرېږدو ستا د تره د ستا د تره فدیه داسې نه وایي ولې که داسې ویلې وي چې حضرت موږ ته اجازه وکړه چې ستا د تره نه فدیه موږ نالو نو دې کې خو یو قسم احسان پر رسول الله باندې وکړه چې ستا تره دی داسې نه وایي ادب کوي وایي نه حضرت زموږ خورین مطلب دا دی چې فدیه اغشتل که تا پرېښودل دا به په موږ احساني پوه نه شه زموږ خورین د فدیه نالو عباس صاحب ته دغه ووې خورین د دې داسې دی لکه ستاسو قبایلو رواج خلک خورین ته هم خورین وی خو د خورین اولاد ته هم خلک خورین وی عبدالمطلب صاحب نه دی دا د دې خلکو خورینو هاشم صاحب چې دی د چې دی په انصارو کې په بنی نجار قبیله کې ښځه کړې وه نو چې کړې وه بیا د هغې نه عبدالمطلب صاحب پیدا شو عبدالمطلب د دې نجار انصارو خورینو او عباس صاحب د چا زوی دی د عبدالمطلب دی که نه نو ځکه یې ورته خرین ووی د خرین زوی ته خلک خرین وی دی وی چې موږ ته حضرت د خپل خرین فدیه غشتل دا پرېږده فقال رسول الله ورته وی لا تدعونه تاسو مه پرېږدی منه د دې فدیې نه درهمن یوه روپۍ فدیه نه چې یوه روپۍ ورته پرې نه دی مقصد د دې دوه دی یو خو دا دی چې پرېږده لږ زور ورشي او بله دا ده چې دا خبرې پکې را نشي چې د خپلولۍ نه دا وکړو دی وکړو دی وکړو دا نه چې دا د رسول الله تره دی او دا نه رسول الله وایي دی به ډبل دغه ورکوي ډبل نو د ده یو وراره عقیل به ورته وي د علي صاحب زوی رورو وی دا عقیل بم ورکی بل د د یو بل واره دی حارس دغه د نوفل ابن حارس دغه بم ورکی نو د خپل ځان هم ورکړه او د دې دوو ریرونو هغه هم ورکړه دا څه ورته وایي د عقیل او نوفل ابن حارس د هغې به هم ورکوي فقال رسول الله وی لا تدعونا تاسو مپریده منه د دی فی دین درهمن یو روپی وګوره کنه حدیث نه ثابت شو کنه چې رسول الله د مشرکانو قیدیانو نه دغه غشتله فدیه غسته وقال ابراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس دی وی اوتی النبي صلى الله عليه وسلم راوړل شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا حدیث مخکم تاسو ویلی دی او دا به د ترام شي تفصیلی دلته مختصر بیانوي راغی رسول الله ته اوتی النبی صلی الله علیه وسلم بمال راوړل شو پیغمبر علیه السلام ته مال من البحرین د بحرین د بحرین د علاقې ډیر مال کثیر دا راوړل شو فج فجاءه العباس نو راغی رسول الله ته حضرت عباس نو چې عباس راغی ستاسو د حشوی عباس صاحب چې دا کما د هغه سرمایه وه هغه د سره جیب کې وه چې کله دی گرفتار شو هغه سرمایه هم غنیمت شو نو دی هم دقسې پاتې شو نو د چې بیا فدیه د ځان ورکوله او د دوو ریرونو فدیه ورکوله نو دی قرض اغشتی و قرض هغه اوس د باندې قرضونه دي نو دی راغی رسول الله ته چې حضرت په ما ډیر قرضونه دي او هغه دی الله پاک مال کثیر راوستی دی دا چې دی بیا رستو مسلمان شوی دی دا واقع ده نو مال د دی نه لږ مال را چې زه پې قرضونه پوره کم فقال یا رسول الله نو دوی ای د الله رسوله اعتنی مال راکه د دې مال نه ولی فانی فادیت نفسی بشک ما فدیه ورکړی ده د خپل ځان و فادیت عقیل او ما فدیه ورکړی ده د عقیل عقیل د حضرت علی د غوخه رورو او د ده د غو رورو فقال رسول الله وته وی خذ والا چې څومره اغستې شي د دې به ما وی پوره تفصیل د تراش فاعطاه رسول الله ورکه ده ته مال فی صوبه محمد روایت کوي د خپل پلار حضرت جبیر رضی الله تعالی عنه نه دې ته خلک وایي جبیر ابن مطعم عن ابیه او دې روایت کوي د خپل پلار نه نو د محمد پلار څوک دی حضرت جبیر جبیر ابن مطعم دا خبره تاسو مخکې کړې وه دا د ده پلار نه دی مطعم ابن عدی د ده ډیر زیات احساناتو پر د رسول الله سره غریب مسلمان شوی نه دی ایمان نور وړي خو په یو موقع کې د ډیر زیات احسان کړی دی حضرت ابو طالب سه وفات شوی دی د رسول الله د سوري څوک نو نو بیا دوی لاړل که نه تاسو ویلي طایف ته چې طایف کې هغه خلکو ته دعوت ورکړه هغوی هم خوند ونه کړو نو پیغمبر علیه السلام ډېر خپه واپس راغی چې د مکې ته رانږدې شو نو دی وایي یره به کافر می اسم خلافو او چې اوس خبر شو چې زه طایف ته تلیم نو دا خو سخت مخالف دی نو زه به څنګه ځم نو دی یو ورځ نیمه بار تیره کړه دی کې جبیر راغی دغه مطعم ابن عدی سره د خپل خاندان رسول الله صلی وسلم ته او ورته وی تکړه شو چې څه کوې هغه کوه او ته زما په امان کې نو به دی راغی ریوست او وی وی چې ما رسول الله سلم خی ما دل امن ورکړی دی ګورې که چا ورته بد وکتل سترګې به ترې وباسم نو دا بیا هغه غریب مړ شوی هم دی خو رسول الله به دغه دغه احسان او خیال ساته د جبیر نه دی د جبیر بیا ډیر خیال کو وکان او دا جبیر جاء فی اساره دی راغلی و په باره د قیدیانو کې وجاء جاء دی راغلی و فی اساره بدرین په باره د قیدیانو د بدر کې حضرت جبیر راغلی و دلته د بدر قیدیانو کنه بدر جهاد شو قیدیان د کافرو د دې قیدیانو په باره کې دی راغی چې زه رسول الله ته لږ سفارش وکم چې حضرت دا مونږ ته راخوشې که خیر دی وی قال دی وی جبیر چې رالم د ماښام وختو رسول الله د ماښام په مانځه باندې ولاړو سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ما اوورد د رسول الله نه یقرأ فی المغرب چې هغه قرت وي په ماښام کې بالتورې د سورې تور د سورې تورې وي او ما واورېد ما وی چې خدایه خیر وکړي نو هغې کې ډېر تخویفات دي نو وی ما وی ربه خیر وکړي چې بس چېرته د عذاب راباندې رانشي نو دی بیا راغی بیا دی مسلمان شوی دی خو لږ په کلار مسلمانو نو اسې رسول الله ورته څه وایي فقال نو ده ووې چې دا کم ځای شو او بدا خو ختم شو نو باب الحربیه اذا دخل دار الاسلام بغیر امان دا بله مسله ده یو کافر وطن دی ستاسو سره معاهده نشته او یو سړی لکه اوس مثلا هندوستان دی او د دې خلکو یو سړی زمونږ وطن ته راوړید چې راواوړې د تاسو گرفتار کو د سره به لکه څه کوې د سره به هماغه معامله کوې چې کم په هغه جنګ کې کم قیدي شي که قتلوې قتل کې که غلام کوې غلام کې که پې احسان کوې احسان پې وکې او که فدیه اخلې فدیه والې یو کافر دی وطن ستاسو سره معاهده نشته او د دې کافرو یو سړی ستاسو اسلامي وطن ته راوړید او تاسو ما وی گرفتار کو چې گرفتار کو نو د سره به څه کوې ما اما معامله به کوې یو د هغه دا دی که غلام کوی غلامې کې که دغه کوې قتلوې قتلې کې که قید جیل کې اچوي جیل کې واچوي او که فدیه پې اخلی فدیه پې والی ټول دغه جایز دي یو صورت کې دی چې که ده دعوه ده وکړه تاسو گرفتار کو او ده دا دعوه وکړه چې زه راغلی ما او کنتو رسوله زه چې دی د خپل وطن پیغام راوړونکی ما ریاض ما سرکاري پیغام راوړی دی تاسو له نو بیا هغه وخت کې قتلولی نشي ځکه د پیغام وړونکي قتل دا جایز نه دی خو دومره ده چې حضرت امام صاحب وی چې تش په خولې نه ثبوت به پیش کې ته څنګه دا پلانی ملک پیغام راوړونکي کاغذونه وښایه بل څه وښایه بل څه وښایه نو باب الحربیه دا باب دی د د کافر اذا دخل کله چې هغه راننوځي دار الاسلام وطن د اسلام ته خو بغیر امان بغیر د امن امان نه موږ نه امن نی غوښتی او راشي لکه نن سبا د ویزه دا صورت د امن دی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو العميس عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال ګوره راوی څوک دی حضرت سلمه ابن اکواخه دا هغه صحابي دی چې د به د اوسو سره منډې والي اوسه به چې په میدان کې دولید او د به ورپسې شت وال نو دومره دی تیز و چې اوسه بیا رالاندې کوله قال دا سلمه وی اتا النبی صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیه صلات وسلام تا عین جاسوس راغی رسول الله تا عین یو جاسوس من المشرکین د کافرونه د کافرو د کافرو یو جاسوس رسول الله تا راغی وهو فی سفر او رسول الله په سفر کې و دا غالبا دا د مکې نه روان دی اتم کال د هجرت دی او حنین ته تخه حنین د طایف د خلکو سره دغه نو شوی جنگ غزوه حنین په دې کې رسول الله روانو ته ته یو ځای کې آرام کو چې آرام یې کو دلته یو سړی راغی فجلس دا سړی کیناستو عند اصحابه پنیز د اصحابو د پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او تراغي او هلته کیناس یو رستو به درته راشي یو سړی راغی رسول الله ته علی جمل احمرا په اوخه سور باندې په سور اوخ سور او راغی چې راغې نو هلته به درته راشي وایي کې هغه اوښې کینو او پړې راواغشته دا مخکنی ګونډی وله دغه کړله وتړله ښه په کلار راغې او چې د صحابو سره کیناست یتحدثو او هغه خبرې کولې د صحابو سره او دا حالات کتل د صحابو چې څنګه حالات دی ثم انفتل بیا دی روان شو ثم انفتل بیا دا جاسوس روان شو چا پیجندنه نو چې لاړو هغه اوخله نو اوخې راکوله وکړو چې راکوله یې وکړه نو که کېناستو او دغه یې کړو چابک یې وله ورکړو ویې ځغلو دلته د وحې په ذریعه باندې رسول الله ته معلومه شوه چې دا پلانې چې و دا دغه د کافرو راغلی او دا جاسوس و پیغمبر علیه صلات وسلام صحابه ته وایي دا جاسوس دی او شا به راوي نیسئ حضرت سلمه وایي ما واپسې شت وال نور صحابه مو منډې منډې منډې منډې رئیسار مې کو خو داسې دی وایي زه د ده د اوښ د دې رستني پتون سره وم ستړی کړم بس هم دم د اوښ تیز کړی دی او زم د پتون سره د رستنې پتون نه دی دې سره روان یم او نه دې زما نه مخکې کیدی شي او نه زه آخر کې یو ځای کې راغلل چې زه ترې مخکې شوم چې مخکې شوم ما د اوښ پړې راونیوه وایي چې راومې نیوه نو اوښ مې دغه کړو کېمینو چې کېمینو تاسو اوښ کېنولی دی چېرته دې دا مخکیني زنګنونه مخکې ږدي په دې ځمکه چې دا زنګنونه یې مخکې کېښود دې داسې شي ښکته دا کونه پرې اوچته وي دقه وخت کې مې توره راواغشته او د دنه مې دا سر وو چې ته د مسلمانانو دغه کې سیړي کې ویرالم رسول الله ته ورته مې ووی چې حضرت دقسې داسې کار مې وکړ وی ما ته وی چې دا د ده مال چې څومره دی دا ستا په انعام کې شو نو د هغه اوښو د هغه وسله چې هغه سره څه په دغه کې و ټول یې ما ته په انعام کې راکړل ثم انفتل بیده واپس شو فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اطلبوه طلب وکړئ د ده هلکه دا سړی وګورئ او طلب یې وکړئ او بیا څه دی وقتلوه او دغه یې کې قتل یې کې وګورئ هغه دی جاسوس راغلی دی یعنی یو غیر حربي کافر راغلی دی اسلامی وطن ته او دی گرفتار شو چې گرفتار شو وی قتل کې فنفله نو رسول الله په انعام کې ورکه دته سلبه سامان دده نفل هغه غنیمت ته وی چې د ښایسته کارکردګۍ د وجې نه امیر د لښکر چاته ورکی فنفله نو په انعام کې ورکه رسول الله دې سلمته سلبه سامان داغو سلب څه معنی یعنی اعطا نفله معنی کوي یعنی اعطاه رسول الله ورته ورکړه د هغه سامان بابون دا یو بل باب دی یقاتلو جنگ به کولی شي عن اهل ذمه د طرف د اهل ذمې نه ولا یسترقون او دوی به غلامان نشي ګرځولی دوه مسلې کوي زمونږ د وطن غیر مسلم دي غیر مسلم او زمونږ د وطن قانون منلی دی او دقه ځای کې دی بونډری سره پراتی دی د کافرو بونډری سره داسې پراتی دی مثلا سیالکوټ کې پراتی دی او دې پسې نور خلک راځي او دا تنګی تنګی مسلمانانو له پکار دا دي چې دا ورشي او د دوی د طرف نه دغه بدماشانو سره جنګ وکړي چې دا څوک دا تنګی ځکه دوی چې زمونږ وطن ته راغلي دي زمونږ ارسې منلي دي مونږ ته جزیه راکوي ارسه راکوي خو دې دپاره راکوي که نه چې زمونږ حفاظت کیږي رسول الله څه وایي دماؤنا که دمائهم که دماؤهم که دمائنا د دوی وینې په شان زمونږ د وینو دي د دوی مال په شان زمونږ د مال دی اوس دا دلته کې دي ځان له کالونه جوړه کړې ده دا دا وطن هر څه مني د دې قوم هر څه مني او څوک راشي او بېځایه دغلته کې تنګوي مسلمانان به ورځي او ډانګونه به راوالي هغه خلکو پسې چې کم خلک دا خلک دغه کوي هلکه دوی چې موږ سره راغلي دي تاسو وایي همسایه دي زمونږ زمونږ سره لاس تودوي زمونږ نه هغوی خپل دغه حفاظت غواړي نو موږ به د دوی دغه کوو جنګ به کوو د دوی د طرف نه یقاتلو جنگ به کولی شي عن اهل ذمه د طرفه د چانه د اهل ذمې نه اهل ذمه دې ته وایي چې کافرانی تاسو ته راشي لاس دله په لاس کې درکي درته وایي ستا هر څه منم ستا قانون جزیه در کوم خو ته به زما حفاظت کې دا اهل ذمه رالل دلته اوسېدل دی واده ماته کړه زمونږ چې ورسره کومه معاهده وه هغه معاهده دوی ماته کړه نو په دې سره به موږ دوی رانیسو غلامان کوو به که نه وایي نه ولا یسترقون او دوی به غلامان کولی نشي قتلولی شي هر څه کولی شي خو غلام کولی نشي بني قریظه او چې د رسول الله سره دغه ماته کړه معاهده نو ګورې دی ونه کړه چې غلامان یې کړه قتل یې کړه بنو نظیر چې معاهدې ماتې کړې نو رسول الله د علاقې نه وشړل خو غلامان یې نه کړه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه حضرت عمر رضي الله تعالى عنه دي اخیری زندگی ده داغه اخیری سهار مانځه کې د تبرش یو سړی دی پنیزه باندې والی دی کور کې پروت دی مرګ حالت دی چې مرګ حالت دی خلک ورته وایي حضرت خپل ځای باندې خلیفه مقرر که لکه څنګه چې ابوبکر ته خلیفه کړی وي دی ورته وایي زه خلیفه نه مقرروم دا لانجه په خپل سر نشم اغشتی خو یو کمیټي جوړوم او دا کمیټي به بیا د امیر انتخاب کوي نو هغه کمیټي جوړه کړه او دا ټکې وی چې دا امیر چې تاسو مقرروي نو مقرر تاسو کې خود د یو څو وصیتونه کړي دي چې دغه امیر چې زما نه پس راشي خلیفه نو هغه ته زما دا وصیت دی چې د دې خبرې خیال به کوي د دې به کوي د دې به کوي نو یو دا وی چې و اوسیه او زه وصیت کوم دته دا کم سړی چې تاسو زما نه پس امیر مقرر کو زه هغه ته وصیت کوم بذمت الله په ذمې د الله الله چې د چا د حفاظت ذمه غشته ده هغه به دا امیر چې دی زما په ځای خلیفه راشي ابم کوي و ذمت رسوله او په ذمه د رسول داغه رسول الله چې د چا د حفاظت ذمواري اغشتې ده دی به هم کوي ان یوفا لهم چې پوره کړی شي د دوی چې پوروالی ان یوفا چې پوروالی وشي لهم د دې زمیانو دپاره بیاهدهم په وعدې د دوی دا زمیان زمونږ په وطن کې اوسي او دوی زمونږ سره معاهده وکړه الله او رسول د دوی د ذمه غشتې ده نو دا د الله او د رسول ذمه به موږ څه کوو د دې به حفاظت کوو یو او که دې ته چا دوی ته چا تکلیف رسو دوی چا وهل چا قتلول نو ان یقاتله او بل دا دی چې جنگ به کولی شي من ورائهم رستو د دوی نه دوی ته به وایې تاسو په آرام کینې ستاسو د حفاظت ذمواري موږ اخیستې ده موږ به د خلکو سره جنګیږو یو ولا یکلفو او دوی ته به تکلیف نشي ورکولی الا طاقتهم مګر په هغه اندازه د طاقت د دوی په دې زمیانو چې تاسو کوم جزیه مقرروي هغه سالانه ټکس نو دونه به پې مقرروی چې د هغوی وسي اوس تاسو ورته ووایئ چې هر یو زمي به سړي سر موږ له نن وتوی پنځه زر روپۍ راکوي نو اوس د دې هر یو پوره سر دوی پنځه زر روپۍ څنګه ورکولی شي مالي حالات ته ګوره او هغه د مالي حالات مطابق په هغوی باندې جزیه مقرروي بابون دا یو بل باب دی یستشفع هل یستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم دو مسئلې کوي هل یستشفع الى اهل ذمه دا اعلان دی دا حرف جر دی او مسله دا ده چې یو حرف جر د بل حرف جر په ځای ودرېږي نو دا اله په معنا د عن سره دی هل یستشفع آیا سفارش به کولی شي اله اهل ذمه د طرفه د زمیانو نه تراشي او اسلامی حکومت ته سفارش کې او د چا د طرف نه سفارش کې د دې زمیانو نه دا کم کافران چې زمونږ وطن کې اوسي یاره حکومت ته وی یاره صیبه د دوی دا کور نه دی ډیر تنګ دی او بچیان یې پکې تنګ دي لږ وله لوی ځای ورکه کور کالوني وله جوړه که داسې وله وکړه داسې وله وکړه نو د دې غیر مسلمو چې دې وطن کې اوسي زمیان د دوی د طرف نه ته سفارش کولی شي که نه هل یستشفعو ایا سفارش کولی شي الی اهل ذمه د طرفه د اهل ذمې نه که نشي کولی یو و معاملتهم او معامله د دوی دې زمیانو سره تاسو معامله کوئ نو دا صحیح ده که دا صحیح نه ده معامله وسره کوي مثلا دوی په خپله واده کلک ولاړ دي معاهده ته به ورسره څه کې او که دا معاهده ماته کړه نو بیا به ورسره څه معامله کې د دې مسلې سرنامه کېښوده خو دا تاسو مخکې ویلي اوس بیا دا دی راغی امام بخاری داسې کار کړی دی چې د خپل کتاب دا بابونه نه دي دی مخکې ایښي دي او بیا د تالاش شروع کړی دی او د هر باب دپاره حدیث کتلی دی او هلته یې لګولی دی یو څو ځینو کې د سرنامه ایښې ده باب یې ایښی دی خو ده ته حدیث نه دی میلاو شوی هغه حدیث چې هغه د ده په شرط باندې نو هغه سرنامه هم داسې پاتې شوې ده او حدیث نه دی ذکر شوی ریاض خیال دی بل د امام بخاري چې کمې نسخې وي یا رسته چې بیا خلکو نسخې استعمالولې نو دا ځای به خالی پروت دونه خالي به و چې هغوی که که د یو حدیث لیکلی نو لیکلی دی شو خو بیا د رستنو خلکو چې دغه کو نو هغه خالي ځای پرېښو دا بیله شوه بل باب دی باب جوائز العطیه وفد دا باب دی د عطیو د وفد د بل ملک نه تا ته وفد راشي وفد اسلامی حکومت ته یا د یو قوم وفد راشي حکومت ته او دا وفد بیا واپس ځي رسول الله به د وفد ډیر اکرام کو بیا اندازې چې تلل به نو بیا به ورته دغه ورکه شي عطیه به ورکړه شی به وله ورکه چې دا زه جیب خرچ انعام نو بابو جوائز الوفد دا باب دی د انعام ورکولو وفد ته ماوی د غیر مل د بل ملک نه وفد راغی یا د قوم وفد راغی نو هغې له څه شی ورکوې نو دا څنګه دي دا عرب نه دي دا عرب چې دی اوس هم وفد دغه دی دا چې وفد ورته راشي نو هغه جایزې او انعامونه ورکوي او بیا ورکوي نو سمې ورکوي داسې شی ورکوي معمولي شی ورکوي خو د کله وله ګړی ورکي نو ګړی داسې چې هغه د لکونو نی هغه د کروړونو وي کله وله داسې د سونې شی ورکي ګوته وله ورکي بل شی ورکي نو دا باب دی د احساناتو دا وفد چې وفد سره تاسو احسان کوي دا جایز دی که نه وایي دا د رسول الله طریقه وه حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأخول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما انه قال عبدالله ابن عباس صاحب اووی چې یوم الخمیس روز د خمیس چې ده خمیس زیارت ته وی یوم الخمیس روز د زیارت چې ده وما یوم الخمیس او څه بده ده ورځ د زیارت دا به ده چې رایاده کړه نو وی بیا هغه د زیارت ورځ یاره څه بد اروا زیارت ورځ او ثم بکا بیا عبدالله ابن عباس صاحب په جړا شو او داسې په جړا شو چې دا دې چرته ناستو دا لاندې دا واړه واړه کاڼي نه دي دا کنکري دا د ده د اوښکو نه لامده شو حتی تر دې پورې ښځه به چې لامده که دمعه اوښکو د هغه الحسباء ګیټکې دا لاندې ګیټکې لمدې کړې اصل داسې و چې د زیارت پر ورځ باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیماری سخته شوه او داسې سخته شوه چې بې اندازې سخته وه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه راوغوښتل د دوی د خوشحالولو دپاره ښه چې دا صحابه خوشحاله شي و یو کاغذ راوړی چې د برکت یو خط درته ولیکم او د دغه برکت خط تاسو سره تاسو به په سمه لار روان یې دلته دوه قسمه صحابه شو یو هغه صحابه چې ظاهر حالت ته کتل یو هغه صحابه چې هغه پوی صحابه او جور نظر یې کاو کم چې ظاهر صحابه هغوی وی الی خط راوړی که نه چې درله ولیکي الی لیکن کم صحابه چې هغوی دا وی چې یاره لیکل خو دین کامل شوی دی قرآن شته حدیث شته دا صرف زمونږ د خوشحالولو دپاره ده ټکې کوي نو هغوی ووی چې کړوی یې ما خط دغه مه کوې د دې داسې مثال لري یازه لکه هغه یو ځل موږ ترجمه کې ونه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو هم تپوس کو بل هم تپوس کو بل هم تپوس کو نو دا ډېر تپوسونه شروع کړه نو په رسول الله کې جلال راغی منبر ته وخت و یو سوال زمانه کوی چې څه وایې رانه تپوس وکړې صحابه دوه ډلې شو یو ظاهر پسې تله هغه یو وی زما اوښ چرته دی بل وی زما پلار څوک دی ظاهر پسې لاړل لیکن عمر څه وی عمر او سوال کوي چې اعوذ برب الغ... اعوذ بالله من غضب ربنا او دا دغه کوي او بیا وی رضینا بالله ربا هغه کوشش دا کوي چې د رسول الله دا غوسه لږه دغه شي نو دلته هم رسول الله صلی وسلم سخت بیمار شو صحابه ناست دي پریشانه دي وی اله یو خط را کاغذ راوړی چې دله خط ولیکم صحابه وی دی په څه کې دی څونه سخت بیمار دی او دی زموږ خیال ساتي نو دوی دغه رانه وړو خط دا د زیارت پر ورځ دا بیماری وه د جمعې پر ورځ بیماری وه او بیا خالی اتوار او بیا واقع د دغه پر ورځ وشوه بس د پیر پر ورځ باندې بیا واقع وشوه د دنیا نه رحلت وکړو قال فقال نو دی عبدالله ووی اشتد برسول الله صلی الله وسلم سخت شو پر رسول الله باندې وجعه بیماری داغه یوم الخمیس پر ورځ د زیارت فقال رسول الله وی ائتونی بکتاب راوړی ماته یو خط اکتب لکم چې زه ولیکم ستاسو دپاره کتابا کتاب مراد دلته د کتاب نه دی وصیت نوې مسلې نه لن تزلو هیڅ کله به تاسو بېلارې نه شئ بعده پس د هغې نه ابدا همیشه دا هم د دوی د خوشحالولو دپاره وایي نو فتنازعو دې صحابه اختلاف وکړو کم کشران چې وو هغوی وی راوړی کم خلک چې د موقع باندې پوهېدل هغوی وی دا خو رسول الله زمونږ دپاره خوشحالولو دپاره کوي نو مونږ ولې دې کړو ولا ينبغي عند نبي او ندی پکار په خوا د پیغمبر کې تنازع اختلاف فقالو نو دی ووی دا کم کسان چې وی چې خط راوړی چې رسول الله ولیکي نو دوی څه ووی احجر رسول الله صلی وسلم آیا ابس خبرې کوي رسول الله هغه وی خط راوړی او تاسې نه راوړی نو ولې دې څه ابس خبرې کوي رسول الله وی چې ما خو د دې ملګرو د خوشحالولو دپاره دا دغه کو خو چې دوی سره خپلو کې اختلاف وکړو نو قال رسول الله وی دعونی زه ما پرېږدی فالذي انا فيه هغه څیز چې زه په هغې کې یم چې هغه توجه الی الله ده خیر دا ښه دی مما د هغې نه تدعون الیه چې تاسو ما رابلې هغې ته هغه دا و چې پرېږدې ده او څوک ویي ویې لیکه او څوک ویي مې لیکه رسول الله ته بیا هم څو ورځې وې لیکن بیا هم هغوی چې دین هغه څه مطالبه ونه کړه دی ووې و اوصا عند موته خو رسول الله وصیت وکړ په وخت د وفات د هغه کې چې کله دی وفات کېده دقه وخت کې هغه دا وصیت وکړو بسلاسن په درې خبرو یو خبره یې دا وکړه چې د جزیرې د عربو نه دا غیر مسلم وباسئ اخرجو وباسئ تاسو المشرکین مشرکان من جزیرة العرب د علاقې د عربو نه د عربو چې څومره علاقې دي د دې نه دا غیر مسلم خلک د وباسئ دغه وخت کې وو رسول الله وصیت کوي د وباسئ عربو جزیره خو ډیره لویه ده خو دلته ته مراد دا خاص ځایونه دي ښه مکه مدینه او دا یمامه او یمن دا علاقې دا وباسئ د دې نه کافران وباسئ مطلب د وباسئ نه دا نه دی چې دلته یې راپرېږدی ما مطلب د دې دا دی چې د اوسېدو دلته به دوی وطن نه نیسي په جزیره د عربو کې به غیر مسلم ځان له وطن نه نیسي چې ځان له خپل کور جوړ کړي خپلې جایدادي خپلې دوکاني نه که داسې رالل راضي دی تر دې پورې مسله ده چې که مکې ته غیر مسلم راضي هم صحیح ده رادشي بیا به ځي مدینې ته یو غیر مسلم راشي ځي دی که مثلا جماعت ته داخلیږي نو زمونږ د احنافو مذهب خدا دی چې غیر مسلم جماعت ته راننوتل هم جایز دي امام شافعي رحمه الله وی نورو جماعتونو ته د غیر مسلم ننوتل جایز دی خو د حرم جماعت ته ننوتل دا دغه دی جایز نه دی احناف وایي ټولو ته جایز دی چرته چې دا راځي چې مې پرېږدی یا یې وباسې مطلب دا دی د مشروټۍ په طور یې مه پرېږدی چې دلته راشي او ځان مشروټ مشروټ کوي او ځان مشر مشر کوي دا سر ټیټې که راځي راځي دی نو یو دا دی چې وباسې مش... غیر مسلم د جزیرې د عربو نه و اجیز الوفد او تاسو ورکوي وفد ته بنحو ما پشان داغې کنتو اجی اجیزهم چې ما به ورکول وفد به چې راغی د یو قوم یا د یو ملک ما به چې څنګه هغوی ته شی ورکه او تاسو هم ورکوې راوي وی ونسیت الثالثه خو هغه دریم رانه هیر شو چې هغه دریمه کمه خبره وه دا راوي وی دا دریم رانه هیر شوی دی چې رسول الله دریمه کمه خبره دغه کړې ده خو موږ ته به استاد وی د حشیم وی چې دریمه دا وه چې ولا تجعلو قبری صنما زما د قبر نه بوت مه جوړوي چې زما قبری او راځی زما قبر ښکلوي یا زما قبری او د هغې نه توافونه کوي دا به نه کوي دا دی ولا تجعلو قبری صنما زما قبر نه بوت هغه مه جوړوي نن الله د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام هغه دعا قبوله کړې ده بلکل چې خلک راځي په صحیح طریقه باندې سلام کوي په غلطه طریقه سلام نشي کولی تر دې پورې دی چې رسول الله ته دې مخي او ته د الله نه دعا غواړې نو دا جایز ده لیکن دې ته دې هم نه پرېږدي هغه اوس وایي نه مخ دغه ته که قبلې ته که خو لاړ شه کوه بل هغې ته دې هم نه پرېږدي چې وځه نو دا وکړئ قال ابو عبدالله امام بخاری وی چې وقال ابو یعقوب ابن محمد سألت المغیر ابن عبدالرحمن عن جزیرة العرب وی ما وتوی دا جزیره د عربو کما ده نو فقال غرتوی مکه یو مکه والمدینه بله مدینه والیمامه او بله یمامه والیمن دا په د جغرافي په حیثیت باندې یوازې دا ځایونه نه دي جزیره عرب خو دا دی خواته د دغه هم دي که نه د اماراتو دا هم دي خو دا کوم چې رسول الله وایي چې یاره دلته مشرکان مه پرېږدی نو د هغې جزیرې د عربو نه ټوله جزیره نه ده مکه مدینه یمامه او یمن وقال یعقوب یعقوب وی والعرج عرج چې دی اول تهامه دا اوله حصه د تهامې ده د مدینې سره علاقه د عرج ورته وایي نو د دقه ځای نه دغه شروع کیږي دا دغه دا جزیره د عربو مستخه